بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اورېدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځانګړې شوې د حضرت آدم علیه السلام وسلام په هکله چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته د ځینو اشیاو او د ځینو څیزونو نومونه ورکوي الله رب العزت دا هوډ وکړو چې ملائکو ته د آدم علیه السلام وسلام د خلقت په اړه هغه څه بربنډ کړي چې ورڅخه پټ او دا ورته وښیي هغه آدم علیه السلام وسلام چې تاسو به ویلي چې دا به په ځمکه کې وینه تویه کړي او دا به په ځمکه کې فساد خپور کړي دا د پاملرنې او عنایت وړ او الله رب العزت آدم علیه السلام وسلام ته هغه څه ورکړه چې ملائکو ته یې نه ورکړي نو الله رب العزت ټول نومونه آدم علیه السلام وسلام ته ورښودل آدم علیه السلام وسلام ته د ورښودل شوو نومونو په هکله علماو بېلابېل تفسیرونه وړاندې کړي دي ځینو دا ویلي دي چې آدم علیه السلام وسلام ته ټول نومونه ورښودل هغه د ټولو شیانو علم ورکول ول یعنی آدم علیه السلام وسلام ته چې الله فرمایي وعلم الادم اسماء الکلها الله ورښودل آدم علیه السلام وسلام ته نومونه ټول د دې نه مطلب دا دی چې الله رب العزت آدم علیه السلام وسلام ته د ټولو شیانو علم ورکړ خو لاکن ځینې نورو مفسرینو لکه امام قرطبي امام فخرالدین رازي همدارنګه سید قطب په خپل تفسیر کې فی ظلال القرآن کې هغو هم دغې خبرې ته ترجیح ورکړې ده او همدارنګه دا د حضرت انس رضی الله عنه یو حدیث چې نبی علیه السلام یې روایت کړی دی هغه یې د خپل تایید دپاره د خپل د خبرو تایید دپاره هم دلیل نیولی چې مؤمنان به د قیامت په ورځ یو ځای سره راټولیږي او په خپل منځ کې به وایي چې زموږ شفاعت به د الله په دربار کې څوک وکړي نو دوی به آدم علیه السلام وسلام ته راځي او ورته به ووایي ته د خلکو پلار یې په خپل لاس الله ته خلق کړی او ملائکو تا ته د تکریم سجده کړې او تا ته د ټولو شیانو نومونه یې درښودلي دي نو ته زموږ شفاعت د الله په دربار کې وکړه نو ځینې زموږ مفسرین لکه امام قرطبي فخر رازي سید قطب دا وایي چې الله رب العزت واقعا د اشیاو نومونه آدم علیه السلام وسلام ته وښودل آدم علیه السلام وسلام یوازې و اوس الله رب العزت د آدم علیه السلام وسلام د تسکین او د آدم علیه السلام وسلام د انس دپاره بی بی حوا پیدا کوي نو کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام وسلام پیدا او آدم علیه السلام وسلام په جنت کې استوګن کړ هغه یوازې و هغه میرمن نه لرله تر څو له هغې سره الفت ونیسي الله رب العزت په آدم علیه السلام وسلام باندې خوب راوست چې کله په آدم علیه السلام وسلام باندې خوب راغی نو الله رب العزت د آدم علیه السلام وسلام د چپې پښتۍ نه یو هډوکی واخیست او په ځای یې غوښه کېښودله او بیبي بی حوا علیه السلام الله رب العزت د دغې چپې پښتۍ د آدم علیه السلام وسلام نه پیدا کړه نو کله چې آدم علیه السلام وسلام د خوبه راویښ شو په خپل سر پورې یوه ښځه ولیده آدم علیه السلام د هغې نه وپوښتل ته څوک یې هغې ورته ویلې زه ښځه آدم علیه السلام وسلام ورته وویل د څه لپاره پیدا شوي بیبي حوا ویل د دې لپاره تر څو زما په څنګ کې آرام او هوسا ژوند وکړي د دې خبرې د اثبات لپاره حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د الله رب العزت په دې قول باندې استدلال کړی چې د صورت نساء اول آیت دی الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هغه ذات که تاسې د یو نفس نه پیدا کړي یاستئ او بیا د هغه نفس نه الله رب العزت د هغه زوجه پیدا کړې چې بیبي حوا ده او بیبي حوا ته ځکه بیبي حوا وایي چې دا د ژوندي شي نه پیدا شوې ده هغه هم د پښتۍ نه او د چپې پښتۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په حدیثو کې فرمایلی دي چې ښځه پیدا شوې د پښتۍ نه د چپې پښتۍ نه بیا په چپو پښتیو کې د هغه برنۍ برنۍ ده چې هغه په ټولو کې ډېره زیاته کږه ده نو رسول الله وایي که تاسو په دې باندې ډېر زیات فشار راولئ دا به ماته شي او که پرېږدئ هغه به نور هم کږه کړي نو تاسې خپل ښځو سره نیک معاشرت نیک اخلاق او نیک آداب او نیک ژوند تېروئ اوس آدم علیه السلام وسلام او بیبي حوا دواړه په جنت کې ژوند کوي خو شیطان واقعا د عدو مبین هغه ظاهره او ښکاره دښمن دی د انسان دپاره چې الله رب العزت په خپل کلام کې په څو څو ځایونو کې د دې یاد او ذکر کړی دی نو اوس آدم علیه السلام او بیبي حوا ته شیطان دوکه ورکوي نو کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه په جنت کې استوګن کړه نو دوی ته اجازه ورکړه تر څو هغه نعمتونه چې په جنت کې د هغو نه ګټه واخلي او هره میوه چې هغې کې په جنت کې شته تاسې کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ او الله د هیڅ نعمت نه دوی منع نه کړه مګر د یوې ونې له میوې نه او دوی ته دا امر کړی و چې د دې ونې ته تاسې مه نږدې کیږئ لکه الله رب العزت په سورة اعراف په نولسم آیت کې فرمایي یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین ای آدمه ته او ستا میرمن دواړه په جنت کې اوسیږئ هر چېرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي هغه تاسې وخورئ خو دغې ونې ته تاسې مه نږدې کیږئ مه ورځئ او که دې ونې ته تاسې ورغلئ نو تاسې به د جملې د ظالمانو نه وشمېرل شئ نو د دې امر په اورېدو سره شیطان ډېر خوښ چې الله ورته ویلې چې تاسې د ټولو نعمتونو د جنت نه تاسې استفاده وکړئ مګر د یوه ونه مه خورئ د یوې مېوې نه تاسې استفاده مه کوئ نو شیطان چې د امر واورېده ډېر خوښ خپل وسوسه یې شروع کړه حتی زموږ مفسرین وایي چې شیطان وسوسه د ځمکې نه شروع کړه او ځینې دا فرمایي چې شیطان ننوتل جنت ته په جهت د تکریم منول اما بغیر د تکریمه ننوته شیطان نو هلته آدم او حوا ته وسوسه شروع کړه نو شیطان چې کله د امر واورېده ډېر خوښ شو ځکه د هغوی منع کول یې له هغوی ونیسه د خپلې اغیزې او نفوذ لپاره یوه دریڅه حساب کړه دلته و چې د آدم علیه السلام وسلام او د بیبي حوا په غولولو یې پیل وکړه آدم شیطان شیطان نو آدم او بیبي حوا دې ته وهڅول چې د هغې د ونې له میوې سره چې الله د هغه نه منع کړې د هغې نه وخوري تر څو د دوی عورات بربنډ شي نو شیطان خپل هدف ته د رسېدلو لپاره خپله نقشه آدم او بیبي حوا ته داسې توجیه کوله لکه الله رب العزت فرمایي فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین نو شیطان د خپل هدف دپاره چې آدم او بیبي حوا ته دوکه ورکړي دې هدف رسېدلو دپاره د خپله نقشه آدم او بیبي حوا ته داسې پیش کړي نو الله وایي چې بیا شیطان آدم او بیبي حوا تیر ویستل تر څو چې د هغوی یعنې هغه عورتونه او د شرم ځایونه چې له یو بل څخه دوی پټ ساتل د هغوی په مخه کې هغه بربنډ کړي نو هغوی ته یې وویل چې ستاسې رب چې تاسې له دې ونې نه منع کړي یاست چې یعنې دا ونې د دې ونې میوې نه تاسې استفاده مه کوئ د دې لامل دا دی که چېرته تاسې په رښتې یعنې ملک یې نه شئ یا تاسې تل لپاره ژوند در په برخه نه شي تاسې دې دپاره منع کړي یاست او شیطان آدم او بیبي حوا ته قسمونه کول چې ستاسې دپاره ریښتینی خیر غوښتونکی یم لاکن آدم او بیبي حوا دواړو له یاده ایستلې وه چې شیطان د دوی دښمن دی او د دوی د ازمیښت په امتحان کې او دوی دواړه په ازمیښت او امتحان کې قرار لري بالاخره شیطان آدم او بیبي حوا دواړه وغولول دوکه یې کړل او د هغه ممنوع شوي ونې له میوې څخه یې چې الله د هغو نه منع کړي و دې دواړو وخوړ په مجرد یې چې آدم علیه السلام وسلام او بیبي حوا د ونې له میوې نه وخوړل نو جامې د دیو د بدن نه لرې شوې او د آدم او د بیبي حوا د دواړو د هغه شرم ځایونه یو بل ته بربند شو لوڅ شو نو آدم او بیبي حوا دواړو په ډېرې چټکۍ سره د ځینې ونو د پاڼو په ټولولو پای وکړه تر څو خپل عورت پرې پټ کړي دلته و چې دواړه په خپله ګناه باندې پوه شول وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله رب العزت فرمایي په دې توګه شیطان د آدم علیه السلام والسلام او د بیبي حوا په غولولو سره هغه دواړه کرار کرار خپلې لارې ته راواړول او په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې نه خوند وڅکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی ستر مات شو یعنې هغه جامې چې د دوی په بدن وي هغه د دوی ځانه لرې شوې نو چې کله د بدن نه جامې ووتلې الله رب العزت وایي چې هغوی د جنت د پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ هغه پاڼې به یې راخیستلې په خپل ځان پورې به یې نښلول په دې وخت کې چې کله د هغوی رب هغوی ته غږ وکړو په دې وخت کې چې کله د هغوی رب هغوی ته غږ وکړو وقال ربهما آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وئ منع کړي ما درته ویلي چې تاسې به د دې ونې نه څه مه خورئ او تاسې ته مې نه ویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی نو آدم او ببي حوا دواړه په خپل ګناه باندې پوه شول او داسې ویل چې ای زموږ ربه ای زموږ پروردګاره موږ پر خپل ځان باندې ظلم وکړو اوس که ته زموږ دپاره بښنه ونه کړې او په موږ باندې خپل رحم ونه کړې نو موږ به هرو مرو په دنیا کې تباه آدم علیه السلام وسلام او بیبي حوا دواړه پوه شو چې موږ خو واقعا تېروتنه کړې شیطان خو زموږ دپاره ښکاره دښمن دی او الله موږ ته ویلي و چې تاسې به د دې ونې د میوې نه استفاده نه کوئ خو موږ استفاده وکړه شیطان دې ته وهڅولو او دا یې راته ویلې چې الله د دې ونې نه منع کړي یاست دې دپاره چې تاسې ملکې نه شئ او تل لپاره تاسو ژوندي پاتې نه شئ دې دپاره یې منع کړي یاست وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ای زما پروردګار ای زموږ پروردګاره موږ په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی نو که ته زموږ دپاره بښنه ونه کړې او ته په موږ باندې رحم ونه کړې نو خامخا او هرومرو به موږ زیانکاره او تباه شو قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې به رسو لنډې دمې ته مدینه کی قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکهیلي ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړئ آدم علیه السلام وسلام او بیبي هوا بیبي هوا چې کله الله رب العزت ته توبې ویستلې نو الله رب العزت د آدم علیه السلام توبه ومنله لکه الله رب العزت په صورت بقرې په اووه دېرشم آیت کې فرمایي فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم آدم علیه السلام وسلام له خپل پالونکي نه د خپل پروردګار نه څو کلمې زده کړې او په هغې باندې توبه ویستله او الله رب العزت د ده توبه قبوله کړه ځکه چې الله رب العزت لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی او هغه کلمې دا وې چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین خو الله رب العزت آدم علیه السلام وسلام او بیبي حوا د جنت نه ځمکې ته راکوز او الله رب العزت بیبي حوا او آدم علیه السلام وسلام ته دا خبر ورکړی و چې ستاسو د اولادې ترمنځ به دښمني وجود لري او تاسې به په ځمکه کې موقتا استوګن وئ او د هغو له نعمتونو څخه به تاسې ګټه پورته کوئ ځمکه به ودانوئ خو کله چې ټاکلی وخت مو پوره شي خپل اجر ته به تاسې رسېږي خو په دنیا کې به د الله رب العزت د دوی په خپل هدایت او لارښوونې سره لارښود کوي لکه آدم علیه السلام وسلام چې لارښوونه کوله څوک چې د هدایت نه پیروي وکړي هغه به هیڅکله ګناه نه کوي او نه به هم بدمرغه کیږي ځکه الله رب العزت په سورة طه یو سل درویشتم آیت کې فرمایي قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله ورته وفرمایل تاسې دواړه له دې ځایه کوز شئ تاسې به د یو بل دښمنان وئ اوس یعنی بعضې به په بعض تاسې ځینې به ځینې نورو لپاره دښمنان وي نو اوس که زما لورې تاسې ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هدایت پیروي کوي هغه به نه بېلارې کیږي او نه به بدمرغه کیږي او نه به په بدمرغۍ کې هغه اخته کیږي شیطان خو آدم علیه السلام وسلام او ببي حوا ته دوکه ورکړه د شیطان په دوکې باندې الله دواړه د جنت نه راکوز کړه اوس په دې کې دا خبره ده چې آیا دا شیطان لکه ځینې خلک چې دا وایي چې د ملایکو استاز دی آیا دا شیطان د ملایکو د ډلې نه دی که دا پیری دی او جن شیطان یعنې ابلیس د ملایکو له ډلې څخه نه دی ځکه په دې هکله د هغه لاندې دلایل په قرآن عظیم شان کې راغلي دي او دا اثباتوي چې ابلیس د جنیاتو له ډلې نه دی د ملائکو د ډلې نه دی او د هغو خلکو ادعاوې ردوي چې هغوی وایي ابلیس د ملائکو له ډلې نه دی حتی ځینې تش په نامه باندې علما هغه د ملائکو استاد ګڼي او دا خبره په بشپړ ډول باندې ضعیفه او د منلو وړ نه ده ځکه الله رب العزت په زغره ویلي دي هېڅکله د الله له حکم نه سرغړوی نه کوي او هر امر چې ورته کېږي هغه په ځای راوړي نو که شیطان د ملائکو د جملې نه وای نو آیا هغه به د الله رب العزت د امر نه بیا سرغړوی کړی وای هېڅکله نه دا هغه توجیهات دي چې سید قطب شهید په خپل تفسیر زلال قرآن کې همدارنګه وهبه زحیلي په تفسیر المنیر کې او ځینې زموږ نورو مفسرینو ذکر کوي او بل دا او آدم دې د خټې او د خاورې نه پیدا کړی نو که چیرې د فرښتو د ډلې نه وای یعنې شیطان د فرښتې له ډوله نه وای نو حتما به ویل چې زه دې هم له نور څخه پیدا کړی او آدم دې د خاورې نه پیدا کړی همدارنګه یو صحیح حدیث دی چې مسلم د حضرت عایشې رضی الله عنها نه روایت کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایلي چې فرښتې له نور څخه پیدا شوي دي او جنیات له اور څخه پیدا شوي دي او آدم علیه الصلاة وسلام د هغه څه نه پیدا شوی دی چې تاسې ته بیان شوي دي چې همدارنګه خو ابلیس سجده ونه کړه او دا د الله په علم کې له پیریانو څخه و او د الله رب العزت د امر نه یې سرغړونه وکړه او د قرآن عظیم شان د صریح نس په وړاندې تاویلونه صحیح که کله موږ استثناوې راوړو یا ځینې داسې توجیحات وکړو ګواکې چې ابلیس د ملایکو له ډلې نه دی یا د ملایکو یوه ډله جن نومېږي چې هغه د دوزخ ساتونکي دي او ابلیس د هغو مشر دی او داسې نورې خبرې دا خبرې هیڅ یوې قوي او صحیح نه ده او دا د منلو وړ هم اوس په دې مسئلې ته راشو چې آیا آدم علیه السلام وسلام نبي و یا رسول د الله رب العزت کلام د آدم علیه السلام وسلام په نبوت باندې تصریح نه لري یعنې زغر دا تصریح د الله په کلام کې نشته لکه څرنګه چې د نورو انبیاو په نبوت او رسالت باندې هلته تصریح شوې لکه د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام والسلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاکن هغه یې بله واسطه مخاطب کړې ده او په دې خطابونو کې هغه ته اوامر او نواهي کړي دي ځینې شیان یې ورته حلال او ځینې ورته حرام کړي دي بغیر له دې نه چې آدم علیه السلام والسلام ته کوم رسول او ملائکه ورولېږي او دا چارې ټولې د نبوت معنا رسوي پس له دې وجې نه موږ ویلی شو چې آدم علیه السلام وسلام نبي و خو د رسالت یعنې یا رسولوالي په هکله یې اختلاف دی خو قوي خبره په دې هکله دا ده چې آدم علیه السلام وسلام نبي و نه رسول او دا خبره د هغه حدیث شریف د شفاعت په هکله دي چې مسلم ابو هریره روایت کړی دی او د دې خبرې تایید هم کوي چې آدم علیه السلام نبي دی رسول نه دی چې خلک به د قیامت په ورځ نوح علیه السلام ته ورځي او ورته به وایي چې ته د الله لومړنی رسول د ځمکې پر مخ پس که چیرې آدم علیه السلام ورسان رسول وای نو بیا د آدم علیه السلام وسلام نبوت نو دا خبره معلومه شوه چې آدم علیه السلام وسلام نبی دی رسول نه دی ځکه د دو نورو انبیا علیهم السلام وسلام په رسالت باندې د الله رب العزت کلام زغر د تصریح کړي خو د آدم علیه السلام وسلام په رسالت و نبوت یې نه ولاکن الله رب العزت ځینې شیونه آدم علیه السلام وسلام ته حلال او ځینې ورته حرام ګرځولي بغیر د دې چې آدم علیه السلام وسلام ته څوک ور واستوي نو دا ټولې د نبوت معناوې لري نو آدم علیه السلام نبي دی او دا زموږ فقها او مفسرینو په دې باندې تصریح کړې ده انشاءالله په بلې خپرونه کې به په دې باندې وغږېږو چې هغه جنت چې آدم او حوا پکې ول آیا هغه جنت په دنیا کې او په آخرت کې او ځینې عبرتونه چې په دې قصه کې دي انشاءالله هغه به تاسو ته هم بیان کړی شي نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک اللهم